فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم نبايع خليفة المسلمين وأمير المؤمنين إبراهيم بن عواص البدري الحسيني القرشي على السمع والطاعة في المنشط والمكره پښتنه په دې خبرونه کې د یوې مهمه پښتنې په اړه د بیلابیلو اشخاصو نظرونه او په پا پای کې بشپړ جواب او پایله اوري نو راځو لومړی د ځینو مجاهدینو ملګرو نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک راخیستی له کومې بل لارې قیام امکان نه لري که څنګه د خلافت غږ راډیو درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ او د صحت جامع او پتنګي ګران اوریدونکو په دې ځنګړي خبرونه کې موږ یو موضوع انتخابو په دغه موضوع باندې د خلکو نظرونه او اندونه راخلو نن هم غواړم په یو موضوع باندې د اشخاص او د خلکو نظرونه واخلم نن مو موضوع انتخاب کړې ده د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد څه سره تللی شي لومړی ورځم دی ورور خواته چې دې څه نظر لري چې د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد په سره ځي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته لومړی ځان راو پیژنې ما نوم الیاس د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد په څه باندې راځي خپل نظر پیش کړئ ما نظر دا دی چې اتفاق او اتحاد نه په دیموکراسي سره راځي نه په یو بل دغه سره راځي جوړ شوی د انسانانو په جوړښت سره اتحاد او اتفاق په قران او په حدیث سره راځي څوک چې د قران او حدیث پر تابع سي او خلک هم ودې تر دعوت کې او د دې په مفهوم یې پوه کې نو په بل شي کې دغه اتحاد نه راځي لکه په قران د حدیث په تابعداري کې جزاک الله خیرا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ستاسو نوم نصرت الله نصرت الله صاحب ستاسو په نظر او ان سره په دنیا کې د مسلمانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق په څه سره راتلی شي چې کله اسلام په عملی کې او د الله حکم او د نبی له سرات والسلام په طریقو سره دا خپل ژوند جوړ کی او ویمن ان شاء الله چې د دوی اتحاد او یووالی په دې سره راتلی شي جزاک الله مننه. جزاکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستاسو نوم؟ وقار. وقار صاحب ستاسو په نظر روان سره د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد په څه سره راتلی شي؟ بس په دغه باندې راځي په اسلام او په پیغمبر علیه السلام په حدیث باندې په منهج باندې دې باندې ان شاء الله اتفاق راځي خلافت سره د امي خلافت قیام سره به ان شاء الله د مسلمانانو کې اتفاق او وحدانیت راځي مننه جزاک الله السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګرانه ستاسو نوم زما نوم عبدالله ده د الله صاحب ستاسو په نظر باندې د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد په څه سره تللی شي زمونږ خپل ژبه کې به ووایو چې پښتو لږه هغه هغه ده مهرباني وکړئ مسلمانان اتفاق و اتحاد انشاءالله قرآن و سنتن روشناسی منن و خرافتن گلشتگ من انشاءالله بول پلیور جزاک الله جزاک الله خیر ګران اردوونکو ورزم رور نورم چې د دې په نظر باندې د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد په څه سره راتلی شي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله ګرانه ستاسو نوم؟ اسامه. اسامه صاحب ستاسو په نظر او فکر باندې د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد په څه سره تللی شي؟ د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد د نبي علیه السلام په طریقو باندې او د الله په حکمونو باندې راتللی شي چې موږ ټول مسلمانان په قرآن باندې او په حدیث باندې عمل وکړو. په دې باندې د ټولو مسلمانانو اتفاق راتللی شي او مسلمانان به چې په دې وخت کې خلافت قایم شوی دی په دې وخت کې به چې د ډلو ټپرو نه ځان وباسي او خلافت سره یوځای شي مسلمانانو لپاره واحد هغه طریقه چی هغه د خلافت ده نه د جمهوریت نه د دیموکراسۍ نه د شهی نظام صرف واحد الله رب العزت په قرآن کی د خلافت ذکر کړی دی او په دی باندی به زمونږ ان شاء الله کامیابی زه د ټولو مسلمانانو نه غواړم چی په دی وخت کی د خلافت سره یوځای شی او همکاری ورسره وکړي په هر مسلک کی او که په هر شعبه کی. او چې ما په دې وخت کې ورسره همکاري ونه کړه نو الله رب العزت به د ده نه پوښتنه کوي ځکه چې په دې وخت کې ټول نظامونه دموکراسۍ او شاهي او جمهوري دا کفري نظامونه دي او دا الله رب العزت ته نه خوښ دي او نه پکې د مسلمانانو لپاره کامیابۍ شته. مننه جزاک الله. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله ګرانه که لومړی خپل نوم اخلي نوم یې جواد دی جواد صاحب ستاسو په نظر او فکر سره د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد په څه سره تلی شي مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد په دې راځي چې راشي خلافت اسلامي سره یو ځای شي دلته په مینه محبت سره خپل ژوند وکړي او دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي الحمدلله خلافت اسلامي کې هغه خلک را ټول شوي چې دلته راشي ته به دنیا په خوند پېښې چې دا څه رقم خلک دلته راغلي ټولو د الله دپاره محبت او د الله دپاره دښمني ګران اوریدونکو تاسو د اتفاق او اتحاد په اړه مختلف نظرونه د خلکو اورېدو چې څنګه د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد راتلی شي نو ورځم د یو مولوی صاحب خوا ته د ده نظر د قرآن او سنت په رڼا کې اورم، د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد څنګه راتلی شي او څنګه مسلمانان کولی شي چې متحد او متفق شي؟ لومړی خو درته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولوی صاحب د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد په څه سره راتلی شي د قرآن او سنت په رڼا کې که خپل نظر پېښ کړي؟ او هغه خلک چې د الله سبحانه وتعالی د کلام نه او د الله د دین نه لرې پاتې دي نو هغه خلک هېچېرې هغوی په اتفاق باندې نه شي راجمع کېدلی او هغوی کې اتفاق نه راځي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موږ ته د اتفاق او د یوځیوالي لارې ښودلې دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا نبي عليه الصلاة والسلام وایي چې ما په تاسو کې دوه شیان پرېښي دي، که چېرته تاسو په دغې باندې منګولې ولګولې نو تاسو به هېچېرې ګمراه نه شئ، یعنې دغې طرف ته چې کوم دی تاسو راتلل وکړل چې هغه عبارت دی د کتاب د الله او سنت د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه، دغه د رسول الله صلی الله عليه وسلم. ویناوې دي چې هغه هم داسې وې چې تاسو کې ما دا دوه شیونه پریښدي کله چې تاسو په دې باندې منګولې ولګولې او دې ته مو رجوع وکړله او دغه مو خپل کړله او د دغې قدر او عزت مو په زړه کې ولرلو نو ستاسو اتفاق او اتحاد او یووالی په دې سره راتللی شي خاص کر په اوسنی وخت کې دغه یوازنې لار چې اسلامي خلافت دی چې په دې کې الحمدلله موږ وینو سره چې ټول مسلمانان یو ورونه او یو کلمه مو ده په دې باندې سره جمع کیږو دا یوازنۍ لاره ده اسلامي خلافت په دې اوس حال کې چې په دې باندې کېدای شي چې مسلمانان یو جماعت او یو ټولګې او بیرته هغه نظام چې کوم د رسول اسلام په وخت کې مسلمانان را جمع کېدل په کتاب او سنت باندې بلکې دا په دې مین منځ کې د رسول اسلام نه را په دې خوا باندې دا ورک شوی وو دا یووالی او دا اتفاق او اتحاد دا چې کوم د تفرقې شوی وو دا بیل بیل شوی وو اوس یوازنۍ لار چې اوس کوم ده ګران اورېدونکو تاسې د مختلفو اشخاصو او خلکو نظرونه واورېد او دارنګې د مولوي صاحب نظر مو هم د قرآن سنت په رڼا کې واورېد د دې ټولو تمرکز په همدې خبره باندې و چې د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد یوازینۍ لاره چې د هغه اسلامي خلافت دی او د اسلامي خلافت په قیام سره او د اسلامي خلافت کوم نظام چې په همدې سره د مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد راتلی شي ځکه د اسلامي خلافت منهج او تګلار او مشن چې کوم دی هغه قران او سنت دی او په قران او سنت کې د ذکر شوی چې چا په قران او سنت باندې منګولې ولګوري نو همدا کسان چې دي دوی کامیاب دي او دوی د ورورۍ لاسونه سره ورکړي دي نو ګران اردوونکو هیله ده چې خپرونه مو د پیل نه تر پایه سره ورېدلې وي تر بلې خپرونه مو په لایزال سختن تعالی سپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دوی خبرې اترې تاسو ته زړه وروو چې دا د ولس نه څه غواړي، په دوی څه تېر شوي دي او حقیقتونه څه دي، دا به د دغه بندیانو له خولې واورو. لومړی تاسو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم قدیم خان د پاس پچیر د حضرت خلیل د کلي اوسېدونکی. قدیم خان پاس پچیر. ستاسو نوم؟ احمد الله اماراتیانو خلکو ته څه ویل هلته په پچیر کې چې د خلافت اسلامي په خلاف هغوی څه تبلیغات کول او خپل هغوی په څه کارونو بوخت څه کول چې شریعت کوم حکم یې تطبیق کړی که نه هغه خپل هغه څه پرې د شراب یې کوي هیڅ یو حکم نه تطبیق کړی بس هر کارونه بې شریعته کېده او د خلافت په مجاهدو کې در ته وی چې دا د با یدو عباسي کولې دوی پسې با دراوی کوله چې دا کور کې د څه وکړه او د څه وکړه او څه وکړه بس د حالې وغولوله ټول دی تدیمه ته تر ته وای چې د اماراتیانو ول تخپل په کوم کارونو بوخت او هغه چې کوم تبلیغات کول او خلافت مجاهدینو کې هغه کړنې وی شته او کنه نه نشته او چې کوم تبلیغات کول اماراتیانو چې خلافت ولا و چې دی داسې بکه چې د لبراتی پردې زنانه ولا به اوس په کاته کې پردې ماشومان بللای پردې هغه بکه او دوی چې و مراتیانو هغه نخرې به کولې چې نه شریعت وو نه بل کوم قانون یې راوستو نه بل هغه خپل کوم بې شرایط کوم کارونه و هغه به کوله راز محمد په چیر خلکو پاتون وکړ اول ځل باندې او خلافت مجاهدین ماته خو راغله په دویم ځل چې درغله لکه دې چې ویل چې هغه ویل چې دوی زنانه بیزتی کوي ماشومان وژني په دویم ځل چې در زنانه سره او ماشومان سره د خلافت مجاهدین وضعیت څه ډول الحمدلله ډیر خو دومره خسته وضعیت کړه د زنانه او سم او موږ سم او مشومان سم او حال مخلوق پاک د استناخشار ده خاص صحیح مسلمانان پاک حالات الحمدلله پاک حال زلور تیز غکی احمد الله تر ته وای چې دا پچیر خلکو چې پاسونو کله مخکې چې راز محمد خبرو کړ چې اسلامي خلافت مجاهدین چلته ورل خلکو سره وضعیت خو بیا چې دا کوم بندیان دلته ونیول شول راغل دغه بندیان داسې بې ګناه وژل کېږي او که نه محکمه ورسره کېږي قضا ورسره کېږي دلته تاسو سره قاضیان راځي تاسو محکمې ته ځئ که نه تاسو دلته بې پوښتنې او بې پلټنې او بې تحقیقه پراته استئ الحمدلله موږ دلته دا دوې میاشتې وشول د حق ازاده قاضیان نه چې دوه محکمې دي خپله بې ګناه نه بندیان وژل کېږي چې هم نه کېږي دوی خپل صحیح کار کېږي قانون دی که ازاد هر څه شته ده. په دې مه ته راته ووایه چې د هغه د مخکې راز محمد ویل چې دا د امارتیانو او د ملکانو خلکو وغولول دغه ملکانو په دې پاڅون کې چې خلک یې ولمسول اوس ملکان د ملکانو څه حال دی د ولس څه حال دی او ملکانو نور څه تبلیغات به یې کول او ملکانو کوم کومې لوبې په ولس وکړي ملکانو او لوبې دا رنګ کم پولس وکړی چې د کشران یې په دې حالت یې کړه چې څه په یوه نخره کې ماشومان یې په واش وه زنانه یې په بله شوې او ملکان او مشران چې کم وه لاړه خپل مازو چړچو کې وه مراتان یې سوي لاړ وه کشرانو به څه کوله نه شوه کشرانو به چې لږ څه هغه وکړو دو مراتان او سب او سره به وه نو یوازې کشران مو دې مرغه مشران څه ویلا شو نیم به مرل څه ویلا شو واقعا دغه مشران دغه ملکان بیا ولسونو غلول لپاره لګیږي چې پیری تاسو د دې ولسونو نه څه غواړئ او دغه ملکانو مشرانو نه څه غوښتنه لرې څه ویل ورته لرې څه پیغام ورته لرې زه خو دا پیغام ته لرم چې وس نور بیا ونه غولېږي نو امارت سره ودرېږي نه حکومت ومني نه د ملکانو ومني بس خپل اسلامي خلافت سره ودرېږي د خپل خلکو له د خپل کشرانو له ډېر ټول له مده وایي او احمد الله ته خپل کورنۍ ته څه ډاډ اطمینان ورکړي ته څه څه حالاتو کې دلته د خلافت مجاهدینو وضعیت درسره څه ډول دی؟ بس زه د خپلې کورنۍ له دا اطمینان ورکوم، دا ډاډ ورکوم چې الحمدلله موږ دلته دوې میاشتې وشوې، موږ سره نه هېڅ دعا شوه، نه ظلم شوه، نه تېری شوه، ښه پنځه وخته لمانځونه او ښه په ټیم ښه اودسونه، ښه ډوډۍ، هر څه په ټیم موږ باندې هم دا ټول دا ټول ژوندي یو او ښه خپل کورنۍ ته دا اطمینان ورکوم چې زه روغ جوړ یم، بس هېڅ تشویش ته نه ګرځم. انشاءالله او تاسو ولس ته څه پیغام لرئ قدیمه خلکو ته څه ویل لرئ همدا قومي مشران نه څه غوښتنه لري چې بیا هم دا ولسونه وغولوي بیا هم په دې ولسونو سوداګري وکړي او که نه د خلافت د مجاهدینو سره د خلافت د مجاهدینو غوښتنې ومني او همداراز کورنۍ ته یې ډاډ څه دی ما کورنۍ له دا ډاډ دی چې ما سلام د قبول کړي زه روغ جوړ یم ټول ملګري چې ما سره کوم بندیان دي همدا هم روغ جوړ دي ښه ټول ما سره ناست دي ښه روغ جوړ دي خپل مشرانو نه دا خواهش غواړم چې نور دا کم نخري هغه چې وکړو د مشرانو پړرینو او چرسینو دو خبره د نور ونه مني نور د خپل ځان هغه کې نه د امارت خبره مني د مشرانو پړرینو خبره مني دا کم نخري چې وشوي دا وشوي نور د هغه نه کې ویلو چې نور قومونه نور هغه د پچیر نه عبرت واخلي راز محمد که ته خوشې شې ازاد شې څه وکړې د خلافت په خلاف بیا ټوپک راخلې کنه حقیقت دی معلوم که درک شو حقیقت دی وپیژند د زړه نه وای چې دلته د خلافت د مجاهدین نه تاسو څه تاثیر واخیست بیرته د انتقامی جذبه د زړه کې دا کنه څه څه فکر کوي څه وکړي چې آزاد شي زه چې آزاد شوم زه خلافت مجاهدین نه موږ دومره خوشاله یو کنه دومره کنه خوشاله یو چې هر نه سیوا بیا به څنګه زه په پورته کیږم دا تر هغه خبره ده کنه او احمد الله تر ته وایي چې آزاد شو څه پکې شهزاد احمد زه ماشاءالله الحمدلله زه به د شرایط بلاندې ژوند تېراوه. الحمدلله او مخکې څه کار کوو؟ مخکې به د غره له د غره د غرنم لرګي راوړه. الحمدلله ښه او تاسو که دې چې ازاد شو څه به کوئ؟ موږ چې ازاد شو خلیفات به هغه سبب چې دی موږ خپل شرعي هغه چې کوم نظام هغه شرعي احکام او اصول کې به ژوند کوو ژوند کوو ښه صحیح دا کوم هغه نو چې موږ وکړو دا هم هسې خوشې څو مشران هغه و د وغولولو دا نخره هغه یې وکړي چې دغه ځل یې راورسولو. نورو د نورو بندیانو په اړه خپلو ولسونو له څه پیغام او څه ډاډ ورکوي؟ ټولو کلیوالو ته، کورنیو ته څه پیغام ورکوي؟ ټولو کلیوالو، کورنیو ته پیغام ورکوي چې موږ ښه روغ جوړ یو، زه له کوم بندیان چې دي ټول هیڅ را هغه د ونوې زړونه د خوشاله ساتي چې موږ ښه روغ جوړ یو او نور د داسې هغه وکړي چې امارتیان او سا او هغه څه د هیچا سره د ونه لرګي خلافت والا سره او داري چې هر ځای کې وي خلافت والا هیڅ ته وتایې به دوی چې موږ هغه وزان او مالي کو جزاک الله السلام علیکم قدرمن اوریدونکو تاسو د قدیم خان احمد الله او راز محمد خبرې واوریدلې قدیم خان د ازل خیر اوسیدونکی دی او محمد الله د پندخیر اوسیدونکی دی او راز محمد هم د پندخیر اوسیدونکی دی په دې هیله چې کورنۍ یې خبرې اورېدلې، خپل ولسونو یې خبرې اورېدلې او د دوی دغه غوښتنې او د دوی هغه هیلې ومني. بیا چې سبا شپه د یو درېیو تنو نورو بندیانو سره ستاسو خدمت ته راځم، تر هغې مو په رب العالمین ځان سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خلافت غږ خبری ګړی. خلافت غږ خبري ګړی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو فعالیتونو لاسته راوړنو او بریاو په اړه هر اړخیز خبرونه تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي او د مزدورو غربي او بوتپالو رسنیو د زمانځنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګزار کوي راځئ رښتینې کرا او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ رادیو قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د اسلامي خلافت د سرخندویانو د وروستیو بریاو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو سرټکي د الانبار ولایت په شرقي سیمه کې په مرتدو صحواتو د موټر بم چاودنه. د حمص په شرقي سیمه کې د نصیري فوځ نه د یوې نظامي قرارګاه او دوو قریو نیول. دریم استشهادي د ترکي مرتدو ځواکونو تښتېدلي عسکر هم د ازرق په سیمه کې په نښه کړل. پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم د لوی الله جل جلاله په توکل د اسلامي خلافت مجاهدینو د مختلفو اسلحو نه په استفاده د حمص ولایت په شرقي سیمه حب الجراح باندې حمله وکړه خبر زیاتوي چې په پایله کې شدیده نښته وشوه چې د سختې جګړې وروسته مجاهدین د لوی الله په نصرت په دې وتوانېدل چې د دښمن څخه خطاب او الامزاز په نامه دوه سیمې ونیسي او همدارنګه په سیمه کې د دښمن دوه پوستې او ګڼې موزې د اسلامي دولت د مجاهدینو په واک کې پرېوتې. ویل کېږي چې په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده او دښمن له سختې ماتې سره مخ دی او مجاهدین د الله رب العزت په نصرت غواړي چې مخکې ولاړ شي او ګڼې نورې سیمې هم تر خپل واک لاندې راولي. د اسلامي خلافت مجاهدین په دې وتوانېدل چې د انبار شرق لور ته الخالدیه سیمه کې په شیعه روافضو ځای په ځای شوی موټر بم وچوي چې په پایله کې مرتدو روافضو ته ګڼه مرګ ژوبله واوښته. په همدې حال کې د رمادي په غرب کې هم د ابو ساجد المصلوي تقبله الله په نامه یو استشهادي ورور د شیعه روافضو په پنډغالي برید کړی چې دولس تنه یې وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. پس له هغې چې د اسلامي خلافت سرخندویانو د حلب ولایت غرب لور الباب، د عقیل غره په سیمه کې د ترکي مرتدینو شدیدې حملې په شا ور وتمبولې، د تښتېدلو مرتدینو په تعقیب د اسلامي خلافت اتل استشهادي د ازرق په سیمه کې د ترکي مرتدینو او صحواتو په پنډغالو برید کړی چې په دغه اتلوال برید کې یې نهه تنه وژلي او څلور عرادې یې ور ویجاړې کړي دي. د الجزیره ولایت څخه رارسېدلي خبرونه وايي چې د ابو معاویه الشامي په نامه یو استشهادي ځوان د تلعفر په جنوب کې د شیعه روافضو په مینځ کې خپل د چاودیدونکو توکو ډک موټر چولی چې په پایله کې یې د فوځي وسایطو په شمول ګڼ مرتدین له مینځه تللي دي. خبر زیاتوي چې په یاده سیمه کې د اسلامي خلافت سرخندویانو د رهبرو شوو راکټونو د برید په پایله کې د دښمن یو دوه اویا ټي او بي ام پي ټانکونو په شمول ګڼ یې عرادې ورویجاړې کړي دي او پکې ناست سرتیري یې وژلي دي. د الجزیرې د جنوب څخه خبر زیاتوي چې د پولیسیچار په سیمه کې د روافضو په مینځ کې د اسلامي دولت مجاهدینو یو ځای په ځای شوی موټر بم چولی چې تر اتیا تنو پورې روافضو ته مرګ ژوبله اوښتې ده قدرمنو اوریدونکو دا وو ددې مهال خبرونه اوس هم یوه خبرتیا. مومنو اورېدونکو! د کفر په چوپړ بوخت مرتدین تل دا هڅه کوي چې د خلافت غږ راډیو څپه زیانمنه کړي. د همدې ناکامه هڅو په لړ کې د پاکستان مرتد حکومت د خلافت غږ راډیو څپه یو څه زیانمنه کړې او دوی تل د خلافت غږ راډیو د دیني نشراتو په سپېڅلې څپه مبتذلې او بربنډې سندرې نشروي. ځکه نو د یو څه وخت لپاره د څپې ادلون بدلون د دې لامل شو چې تاسو ته سرخوږی پیدا کړي. نو له دې وروسته به ان شاءالله د خلافت غږ راډیو په همدغه نوي څپه خپل نشرات پر مخ وړي او ژر ده چې ان شاءالله د دغې ستونزې د هواري لپاره به الله رب العزت زموږ مرسته او مدد وکړي او تاسو به د خلافت غږ راډیو په لرې پرتو سیمو کې په نوي څپه رڼا، صفا او په غښتلي ډول واورئ. تاسو زخمیان د پیښور هسپتالونو ته ځي تاسو زخمیان د پیښور هسپتالونو ته ځي زما زخمی شوی مجاهد د درد سا ورکړه الله د سوي غږي تکبیرونه او کلمې ویلې په سوي غږي تکبیرونه او کلمې ویلې پورې مورچه کې یو شهید له درد سا ورکړه تا شاعر د بنګو په شرنګ مین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مین ځکه نو د غشو مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې خویوي، خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مومینو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي. ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري، خو زما شاعر د تورو شرنګ کې ژوند ګوري. شنه ګرنېټونه، دراسکوپې او شرنګېدونکې چړې، کوم کمربند یو عجیبه ډولي سینګار جوړېږي. هو ته د خپل لیلا د زلف تارونه شماره خو زه به د خپل غازی لالی د سنگر په ګردونو د خړو ګرګوتی څڼو جلال او جمال ستایم راځئ د تیړی سیوري ته د مشي او د هغه زړورو سترګورو قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تیغ په څیري د قلم څوکه هم تیره ده د تیړی سیوري له انقلابونو غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره د الله په دين مو دا قرباني بس ده. د الله په دين مو دا قرباني بس ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتې دي. او دغه درس مو د سلفو ژوند راکړی. دغه درس مو د سلفو ژوند راکړی چې د پت ورځې جنګونو کې پرتې دي. د جنت د قربانۍ رنګينې ورځې. د جنت د قربانۍ رنګينې ورځې د جهاد په غورځنګونو کې پرتې دي. د زمریو قافلې مو تور غلیم ته. د زمریو قافلې مو تور غلیم ته د سپین غر په ګړنګونو کې پرتې دي. د څېړۍ د سیوري د حماسي او انقلابي مشاعرې درنو مینه والو، قدرمنو اورېدونکو، د څېړۍ سیوري مشاعرې ته راغلو ملګرو شاعرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. مؤمنو او مجاهدو اورېدونکو، د څېړۍ د سیوري مشاعره ده، له نېکه مرغه دا ځل هم ګڼ ملګري را سره راټول دي دوی نه به د دوی ښکلي او خوندور بیتونه اورو قدرمنو اورېدونکو تاسو هم را سره تنګ نه شئ او له موږ سره پاتې شئ زموږ د ملګرو شعرونه او ترانې واورئ نو درنو اورېدونکو بې له ځنډه ورځو مشاعره پیل کوو د مشاعرې پیل به له محسن صاحب نه وکړو ځکه چې د محسن صاحب شعر ته ډېر ملګري په انتظار ناست وي مشاعره چې پیل کېږي نو ټول ملګري د دې انتظار کوي چې محسن صاحب به هم شعر وایي نو د محسن صاحب شعر ته ډېر ملګري لیواله دي نو نو محسن صاحب راځئ که نه تاسو نه ستاسو خوندور بیتونه ورو مهرباني د څېړۍ د سیوري مینوالو اوریدونکو، حاضرینو، سامعینو او دغه شان ته نورو په لری پرتو سیمو کې د خلافت مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرت وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیر مننه ها حسن صاحب نو د الله لاک لاک شکر دې بیا یو ځل ټول کو سره او ژوند الله راکې چې د الله دین لپاره ټول صلاحیتونه او استعدادونه د الله دین لپاره مصرف شي د الله د احکامو د سربلندۍ د استحکامو د قیام لپاره مصرف شي د کفریات او شرکیات او بدعات او رسومات او تغل د غونډېدل لپاره عملی او قولی او فعلی او گفتار او کردار او قلم او قدم هم ټول دا شانته سره هم څنګه رواني په بدرګه باندې خیر ان شاء الله امين نو محسن صاحب په همدې هله باندې محسن صاحب مهرباني وکړئ تاسو شعر اورو نو دا ځل کلام د تیلۍ د سیوري خو ما نو مومینو خویندو ته ځانګړی کړی دی چې مومینو خویندو ته د ډالۍ ډېر خوند وکړي محسن صاحب ډېره مننه بهر صاحب او حسن صاحب تاسو ټول ته نو هم د ډالۍ ډېره مننه خوشحاله اوسئ محسن صاحب مهرباني نو یو مؤمن خور ته پوس وکړه موره یو مؤمن خور ته پوس وکړه موره د کاله یو خبره کلم درته وګوره چې ما پوهه د کالو په حقیقت کې او په دې کار کې راته لږ څه وضاحت کا نو مور ویلي زما لوري د دل سره که د زړه په غوږو واوره دا خبره د سرو سپینو کالی واړه دي ناکار او زړه په متړه دا تیز دی نه پکاره او لوري تاله دی پکار دا سکالی چې مدام وي تاسو سره نو وسوالي نو کله د عقل جومر سر کې اویزا نو چې په دې سره خایسته وي هر انسان او کله په غوږ باندې والی خپل د هوش او نصیحت پی او را مکله فراموش او کله په غوږ باندې والی خپل د هوش کړه په غوږ باندې والي خپل د هوش او نصيحت دی او رمکړه فراموش او که د غاړي هر وی تال را پکار نو په غاړه ګرځوا د نیکو هار او مړوندونو لکه غواړي بازو بند نو د جنې سره دا نه کوي څه خوند نو ته هنر او دستکاری زده کړه لوري چې خایز دي د لاس جوړ شي باشعوري او د پانځي وو پیکلو څه د خپوزینتی او د جنې لپاره دا یو شرارتي او نیک عمل او ثابت قدم د لوی زینت دی او چې په نیک قدم اخلي ستا صفت دی نو نیک عمل د جونو ښکلي زیورات شو بس حسان صاحب سي مو زرا بس خیالات شنو ډیر په زړه پورې بیتونه محسن صاحب خوند ته پکې ډیر ښکلی درس پروتو ډیر خوندور بیتونه ډیر په زړه پورې بیتونه خوشاله اوسئ الله دې وکړي چې ستاسو دغه بیتونه د ملګرو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي نو درنو اورېدونکو ورځو عبدالرحمن روحاني صاحب ته عبدالرحمن روحاني صاحب د دري برخې تکړه ویان دی ژورنالیست دی موږ سره د خلافت غږ رادیو کې نو د دنه د خوندور بیتونه ورو د فارسی ژبې بیتونه ترې نه ورو روحاني صاحب تاسو ته راغلاست یو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الله حسن صاحب خوشاله اوسئ جزاکم الله خیرا با نوبه خود ما هم با تمام شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت و خاصتا شنونده برنامه حماسی و مشاعره که شما او را به نام در مناطق مختلف ولایت خراسان چندی پیش آغاز یافته بود بسیار یک عملیات خطرناک بود در وقت ما در کوچه و در اطراف میگشتم گشت و گذار میکردم چشمم به یتیما و به سیاسرای این سرزمین میافتاد کسانی که از خانه ها در اثر حملات هوایی و زمینی این مرتدین و کفار صلیبی بیجار شده بودن دو زمان یک نوع حزن و یک نوع غمگینی همه را به خود پیچانده بود دو اسنا یک شعر ما نوشته کرده بودم حال به اجازه شما باشه به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم امید است که مورد پسند شما و همچنان شاعرای محترمی که در این مجلس حضور دارند همچنان سایر شنوندگان عزیز قرار بگیرند روحانی صاحب خوان به که مهربانی وکړئ عنوان شعر است آرزوی سعادت در این داری فنا یارب سعادت آرزو کردم در این داری فنا یارب سعادت آرزو کردم درگاهت همه شبها شهادت آرزو کردم دیر در این داری فنا یارب سعادت آرزو کردم درگاهت همه شبها شهادت آرزو کردم غریب و عاجز افتادم ندارم ناصری جز تو غریب و عاجز افتادم ندارم ناصری جز تو در این حالی خراب است تو حمایت آرزو کردم جهاد و هجرت آسان نیست پر از تکلیف و سختی ها جهاد و هجرت آسان نیست پر از تکلیف و سختی ها در این راه مشقت ها صداقت آرزو کردم فقیر و مستمندم من ندارم ثروت و اموال فقیر و مستمندم من ندارم ثروت و اموال به یک قرص توته نانی قناعت آرزو کردم حال جدا بودن ز دوستان و اقارب خیلی دشوار است جدا بودن ز دوستان و اقارب خیلی دشوار است به نزدیکان و دوستانم سلامت آرزو کردم مظالم های وحشتناک سوی دشمنان جاری چطور؟ مظالم های وحشتناک سوی دشمنان جاری علیه ظلم و استبداد شهامت آرزو کردم تمام عالم امروز از فساد و فتنه ها پر شد تمام عالم امروز از فساد و فتنه ها پر شد میان موج تاریکی شرافت آرزو کردم دیر میان موج تاریکی شرافت آرزو کردم له تاسو نه ډېره زیاته مننه او هیله درنه کوو چې راتلونکو مشاعرو کې د څېړۍ سیوري ته بیا بیا له موږ سره شئ، له موږ سره پاتې شئ او د څېړۍ سیوري مشاعرې ته خپل فارسي بیتونه له ځان سره راوړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نو قدرمنو اورېدونکو! روحاني صاحب ته غوږ وئ چې فارسي بیتونه یې راته راواورول، ډېر خوندور بیتونه وو. زموږ د خویندو د شاعرانو له جملې مخکې هم یوې مجاهدې خور خپل شعرونه د څېړۍ سیوري ته رالېږل، له نېکه مرغه دا ځل هم یوې بلې مجاهدې خور خپلې حماسې رالېږلي نو جلال الدین وقار صیب به راته د دغې مجاهدې خور رالېږل شوي بیتونه راواوروي. وقار صیب تاسو مهرباني وکړئ. مننه حسن صیب خور یو شعر رالېږلی دی. مهرباني خوند. زه خو چې ګورم واقعا ډېر ښکلی شعر دی او مجاهد ته یې یو پیغام پکې دی او مجاهدینو ته حوصله ده پکې غواړم چې د اوریدونکو سره شریک کړم نیک بنده د پاک سبحان شه مجاهد شه څنګه نیک بنده د پاک سبحان شه مجاهد شه نیک بنده د پاک سبحان شه مجاهد شه د رسول په لار روان شه مجاهد شه ډیر ښکلی دی او صداقت د ابوبکر در سره کړه صداقت د ابوبکر درسره کړه کلک منونکی د قران شه مجاهد شه. واه ماشاءالله. زړور او بهادر لکه علي شه. څنګه زړور او بهادر لکه علي شه. زړور او بهادر لکه علي شه کافرانو ته طوفان شه مجاهد شه. د الله په فاک کتاب باندې شهيد شه. د الله په پاک کتاب باندې شهید شه. د الله په پاک کتاب باندې شهید شه. ننګیالی لکه عثمان شه مجاهد شه. و ننګیالی لکه عثمان شه مجاهد شه. دغه بیت هم وقار صیب یو ځل بیا ووایه. د الله په پاک کتاب باندې شهید شه. د الله په پاک کتاب باندې شهید شه. ننګیالی لکه عثمان شه مجاهد شه. ډېر خوندور ماشاءالله. نوی ناوی منتظره تر قیامت کړه. نوی ناوی منتظره تر قیامت کړه حنظله غوندی قربان شه مجاهد شه ډیر ښکلی ماشاءالله د جهاد میدان ته په غورځنګ ور درومه څنګه د جهاد میدان ته په غورځنګ ور درومه د وخت داسې مسلمان شه مجاهد شه او ظالمانو ته سر اور شه قهرمان شه ظالمانو ته سر اور شه قهرمان شه مننه ظالمانو ته سرور شه قهرمان شه د خالد په شان ته ځوان شه مجاهد شه ډېر ښکلی څنګه دا بیت یو ځل بیا ووایه مهرباني ظالمانو ته سرور شه قهرمان شه د خالد په شان ته ځوان شه مجاهد شه هله د ګران اوریدونکو د خوښۍ ول وګرځي ډیر خوندور بیتونه او وقار صاحب له تاسو مننه او له دغه خور نم ځانګړې مننه چې خولي بیتونه خسته حماسې را لګلې وي الله دې ورته په شعر کې نور ورتیا هم ورکي او پاینده کې موږ هله کوو چې د داسې خویندې مونږ ته شعرونه راواستئ، مونږ به انشاالله د څېړۍ د سیوري په مشاعره کې دوی ته نشروو. نو قدرمنو اورېدونکو تاسو جلال الدین وقار ته غوږ وئ چې د یوې مجاهدې خور شعر یې راواورو، نو اوس نوبت رسېږي استاد فردوس بهار ته، فردوس بهار صاحب هم د څېړۍ سیوري مشاعرې ته راغلی دی، نو بهار صاحب تاسو ته سلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته احسان صاحب تاسو ته او د خلافت غږ مؤمن او مجاهد اوریدونکو ته شاعرانو ته او سیړی سیوري کې چې کوم شاعران شعرونه وایي او ورته راغلي دي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو څو بیتونه ما هم راوړي څېړی سوري ته مهرباني وکړئ خوند به وکړي ډېر استاد هیله ده چې اورېدونکو خوښ شي بیتونه داسې دي چې پړک د ستورو په اسمان خوند کوي ډېر. ډېر خوندور پړک د ستورو په اسمان خوند کوي ډېر. پړک د ستورو په اسمان خوند کوي ډېر ازادي په خراسان خوند کوي ډېر. واه واه ډېر خوندور دی ماشاءالله. پړک د ستورو په اسمان خوند کوي ډېر ازادي په خراسان خوند کوي ډېر او ډلې ډلې شاه زلمیان هر خوا ته درومي ډلې ډلې شاه زلمیان هر خوا ته درومي چې تقوا لري غازیان خوند کوي ډېر ډېر خوندور دی ډلې ډلې شاه زلمیان هر خوا ته درومي چې تقوا لري غازیان خوند کوي ډېر او وقار صاحب وایي چې د رب په مینه مست وي مخکې درومي چې د رب په مینه مست وي مخکې درومي له دښمن چې وړي میدان خوند کوي ډېر ډېر خوندور او چې د ژوند په هدف پوی سړی په ژوند شي. چې د ژوند په هدف پوی سړی په ژوند شي. او کله چې بیا جهنم ته څوک لاړ شي هلته بیا ارمان کې پوه شي چې موږ کوم هدف لپاره پیدا شو نو هلته بیا هغه پوهه څه فایده نه لري فایده من دا سړی په دې دنیا کې سړی د خپل ژوند په هدف پوه شي چې لپاره پیدا چې د ژوند په هدف پوی سړی په ژوند شي چې د ژوند په هدف پوه سړی په ژوند شي بیا که ژوند وي په زندان خوند کوي ډېر او که شوې پوه د اخرت په ګټه باندې. څنګه که شوې پوه د اخرت په ګټه باندې. که شوې پوه د اخرت په ګټه باندې. د دنیا بیا هر تاوان خوند کوي ډیر د دنیا بیا هر تاوان خوند کوي ډیر ډیره مننه تاسو نه حسن صاحب ټول اوریدونکو خوشاله اوسې بهار صاحب ډیر خوند وکړ ډیر خوندور بیتونه اخیره کې پام دې طرح باندې به یو بیت درته زویم تا ته دې ډالۍ چي هر یو بیت دی غلیم ته لکه تندر ستا په شان دي شاعران خوند کوي ډیر جزاک الله ماشاءالله فی البدیهه دی ویل بیت ډیر مننه خوشاله اوسې خوشاله اوسې ډیر مننه نو قدرمن اوریدونکو استاد فردوس بهار ته وګوي ډیر خوندور بیتونه راوړول مننه ترې کو ځانګړې مننه ترې کو نو اوس به نوبت ورکو بخاری صاحب ته بخاری صاحب هم راغلی د څېړۍ سیوري ته نو بخاری صاحب تاسو ستړي مشئ مهرباني وکړئ تاسو نه ستاسو بیتونه اورو د څېړۍ سیوري ته راغلو او ناستو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. دا یو غزل مې راوړی دی انشاءالله ستاسو به د خوښي وړ وګرځيږي. ډېر خوند به وکړي بخاري صاحب مهرباني وکړئ. او دا مې لیکلی دی د شهیدانو په یاد کې د کوم ملګري شهیدان کېږي دا ولې شهیدان کېږي هغو خپل اظهار کړی دی د شعر په ژبه ایز غلامی می نه منله شاه زلمی وم غلامی می نه منله شاه زلمی وم زکه وسوم په برودو سپیلنې وم او ما د پیغلو په شان کور کې عادت نه و زما د پیغلو په شان کور کې عادت نه و پاتې ځکه شوم په غرو کې غرسنې وم خوندور دی بخاري صاحب دا بیت یو ځل به وایه چې زما د پیغلو په شان کور کې عادت نه و ما د پیغلو په شان کور کې عادت نه و پاتې زکه شوم په غرو کې غرسنې وم او رانه وخوړې بدن غوښې مرغانو رانه وخوړې رانه وخوړې بدن غوښې مرغانو رب په مینه کې زه داسې لیونی وم او تور بیراغ د خلافت چې نن رپیږي څنګه ایت تور بیرغ د خلافت چې نن رپیږي سرو لمبو کې می اوچت کړو میړنی وم او تور بیرغ د خلافت چې نن رپیږي تور بیرغ د خلافت چې نن رپیږي سرو لمبو کې می اوچت کړو میړه نه وم اوس نصیب را تلکب چې ته شهید شو چې اوس نصیب را تلکب چې ته شهید شو طلبګار یې پاک الله نه په هر ځای وم طلبګار یې پاک الله نه په هر ځای وم او د یسو بیتونه دي د سنگرونو ور ملګرو ټولو خلافت مرو ته د ډالې وی هیڅ شازلمی او مس غرزنګ غوړو غرزنګ څنګه شازلمی او مس غرزنګ غوړو غرزنګ مننه ایت شازلمی او مس غرزنګ غوړو غرزنګ دی کفیر سره جنگ غوړو مونږ جنگ او پیغلی نه یو چې منګي ګذر ته یوسو پیغلی نه یو چې منګي ګذر ته یوسو مننه پیغلې نه یو چې منګي ګدر ته یوسو په اوګا د راکټ کړنګ غوړو مو کړنګ او دندسو او د نکریزو رنگ بسکړو دندسو او د نکریزو رنگ بسکړو په ټټر د وینو رنگ وړو مونږ رنگ او حل ته بند زولنو کې ناشته خويندې شپږ سه وی ته حل ته بند زولنو کې ناشته خويندې په دې خويندو باندې نن وړو مونږ ننګ او بخاری وینه می جوش وکړي رګو کې بخاری وینه می جوش وکړي رګو کې تور بیرغ د تور شرنګ غوړو مونږ شرنګ تور بیرغ د تور شرنګ غوړو مونږ شرنګ ډیر خوندور دی بخاری صاحب ډیر خولي بیتونه او له خولي انقلابي حماسونه مو زیاته مننه خوشاله اوسئ او هیله کوو درنه چې په راتلونکي کې هم دغه شان خوندور خوندور بیتونه راسره بیا بیا شریک کړئ خوشحاله اوسئ. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ نوي اېف اېم څخه. البته بیتونه دعوتی دي ان شاء الله مهرباني وکړئ ورې شیخ شعر خو داسې دی چې اے د نړۍ مسلمانانو ورونو ویښ شئ او نور خوب د غفلت پرېږدئ الله ته مخه کړئ الله په خاطر د تواغیتو عبادت پرېږدئ او راز د لوړتیا او د عزت د اسلام ورته تسلیم شئ نور ذلت پرېږدئ ستاسې د دین او د عزت دشمن دی کفري نظام د جمهوریت پرېږدئ. ډېر خوندور دی شیخ صاحب. نن چې نافذ دی په تمامه نړۍ ټوله نړۍ د دې په سر جنګېږي همدا طاغوت دی ننني عصر کې چې په غریب او متبر جنګېږي څوک یې په خوله باندې دعوت چلوي او پرې مسلح ځینې نفر جنګېږي همدا کفري جمهوریت دی ورونو چې پرې دا ټول کافر عسکر جنګېږي بلکل واقعیت دی شیخ صاحب د دې جګړه موږ سره په همدې ده چې موږ اسلام غواړو دی جمهوریت غواړي. زهر په شاتو کې دښمن ورکوي د ازادۍ په نوم تیرباسي خلک څوک په نامه د قومیت غولوي له خوږ اسلام څخه وباسي خلک د وطنیت په درواغجنو چغو ګمراه کوي ټول بې احساسي خلک او چې په قرآن باندې باور نه لري په دې تېروځي به هم داسې خلک. ډېر خوندور دی شیخ صاحب. نو چې دوی پرې ښکار د ایمانونو کوي ښځې یې ځان ته یو ستر جال جوړ کړی د بشري حق درواغجن شعار یې زمونږ د عصر لوی دجال جوړ کړی او د متحدو ملتونو په نوم د وخت فرعون لوی جنجال جوړ کړی او د امریکا او برتانیا وګورئ د امریکا او برتانیا وګورئ ټوله نړۍ کې څه بد حال جوړ کړی نو د خوږ اسلام په ځای طاغوت حاکم دی هر ملک بې لمازه جمهوریت ونیو، د پاک قرآن او د سنتو په ځای وضع قانون حاکمیت ونیو، کفر ته ودریږي ووټونه غواړي، کفر ته ودریږي ووټونه غواړي، دوی له الله نه الوهیت ونیو، دوی وایي چې مونږ قانون جوړونې لپاره ځو او قانون خو د الله خصوصیت دی، نو امیان خو پریږده درباري مولیانو اوس جمهوري بیرغ اوچت ونیو. ډیر خوندور دی امیان خو پریږده درباري مولیانو. اوس جمهوري بیرغ اوچت ونیو د جمهوریت مقننه قوه د پارلمان دې ته قوانین جوړوي او د اسماني او الهي حکمونو په ځای حکمونه دا لعین جوړوي زمونږ د دین د پاک سپېڅلي قانون په ځای غربي کفري عین جوړوي او د پارلمان په کارخانه کې درته د اسلام ضد کې نوی دین جوړوي د پارلمان مرتد ملا ته وایم چې دروغ به نه وایې رښتیا ووایه د ښځو منځ کې کېناستل پاڅېدل دا په کوم دین کې دې روا ووایه په کوم ایمان کېنې غربیانو سره دریځ دې روڼ سپا سپا ووایه او بیا چې په کفر ډېرې رایې ورکړي تا ته قبول دی که نه دا ووایه. بلکل شیخ صاحب دغه بیتونه بیا ووایه د پارلمان مرتد ملا ته وایم. د پارلمان مرتد ملا ته وایم چې دروغ به نه وایې رښتیا ووایه د ښځو مینځ کې کیناستل پاڅېدل دا په کوم دین کې دې روا ووایه او په کوم ایمان کې نه غربیانو سره دریځ دې روڼ صفا صفا ووایه او بیا چې په کفر ډېرې رایې ورکړي تا ته قبول دی که نه دا ووایه ځکه په پارلمان کې او په جمهوریت کې خو اکثریت له اعتبار دی بلکل نو د پاک الله پاک حکمونو په باب د خلکو رائے اچول څنګه دي د دین په ضد د کم قانون په حق لا جرګي او غونډې جوړول څنګه دي به د غربیانو سره یو مجلس کې د شرعي حکم ردول څنګه دي او وایا د سرو سپینو انجنو منځ کې په وا د خلبانې خندل څنګه دي چې څوک له تا سره اسلام نه مني ته به هغه سره وټونه کوي فقط سور کاټو چتول توره ده ته به په دې توره مرګونه کوي او د مرتدین او کفارو سره په یو لوښي خوراکونه کوي نو بیا ځان ته څنګه مسلمان وایي څنګه روجي نیسي او منځونه کوي چې جمهوریت په ځای اسلام غواړي ستا حکومت کې اسیران نه دي څه او بلخوا هر وزارت کې د خلقیان او غربیان تمام له څیرمې وزیران نه دي څه هغه الله او رسول قیامت نه منکر واکمن هماغه پرچمیان نه دي څه او راجمع شوي ښه په لوړ پیسې دي تا سره ټول په پارلمان نه دي څه هغوی ټول تا سره اسلام نه مني درنه کفري هر یو نظام غواړي ښکاره خبره ده بې واکه دي ټول چې جمهوریت کې څوک اسلام غواړي هسې پرې عام مسلمانان تېر باسي هم یې ټولنه کې بد نام غواړي او چې جمهوریت مني کافر دی هغه بیا که په خوله هر یو مرام غواړي. ووټ ته چې ودرېدې کافر شوې صفا تا د اسلام سره جفا وکړله کفري سیاست دې کړ اسلام نه مخکې په عقیده کې دې خطا وکړله بیا د اسلام چغې په خوله چې کوې خلک تیرباسې تا ګناه وکړله او بین الملل ته احترام چې کوې ولا د کفر دې صفا وکړله نو جهاد قتال چې تروریزم بولې ولسواکۍ باندې ایمان چې لرې نه دې روژه او نه دې لمونځ قبول دی نه یې ملا داسې وجدان چې لرې نور دا امت دوکه کولی نه شې زړه کې هر څومره غټ شیطان چې لرې او رب دې په من کړه او په جبه ګونګ شې شنډ دې شه هر رقم پلان چې لرې دا عوامو مسلمانانو ولسونو ته پیغام ته چې دوکه نه شې د دوی په وینا ای مسلمان متدین ولسه د خپل خواهش او خپل هدف لپاره تحریفوي ستاسو پاک دین ولسه او وټونه کله په اسلام کې شته دی دا د غربیانو د عین ولسه دا جمهوریت هم یو کفري نظام دی کم چې پالي دا مرتدین ولسه او وټه چولو نه به خود ځان ساتي لکاندیدانو براءت بکوي که پرشتیا مسلمانان غنی ځان د غربیزم نه نفرت بکوي صفا جواب ورکړي چې وټ نه کوو په رد د کفر کې جرأت به کوئ او که د الله په دین ایمان لرئ نو اعلاني انکار له جمهوریت به کوئ. او خپلو مجاهدینو ځوانانو ته، زلمیانو ته چې په ښارونو کې په خپلو اتلوالو عملیاتو باندې بوخت دي یا په پلان ګزارۍ کې دي هغوی ته مې پیغام. او ای مومنه مجاهد زلمیه ټوپک ته لاس کړه کافران ووژنه، اصلي کافر او مرتدین مردار کړه، په تیره توره جاسوسان ووژنه چې جمهوري نظام له منډې وهي چې پرې یې نه ږدې دا کسان ووژنه چې نه کاندید در څخه سر پورته کړي او هر یو وکیل د پارلمان ووژنه. ډیر خوندور دی شیخ صیب دا بیتونه مجاهدینو ته دي نو یو ځلې بیا تکرار کړئ ډیر خوند به وکړي شیخ صیب. او ای مومنه مجاهد زلمیه ټوپک ته لاس کړه کافران ووژنه اصلي کافر او مرتدین مردار کړه په تیره توره جاسوسان ووژنه چې جمهوري نظام له منډې وهي، چې پرې یې نه ږدې دا کسان ووژنه او چې نه کاندید درڅخه سر پورته کړي، هر یو وکیل د پارلمان ووژنه. ولې؟ ځکه چې دوی له الله سره جګړه پیل کړې، د اسلامي قانون خلاف کوي، دیموکراسۍ باندې ایمان راوړی، د سرو کفارو ایتلاف کوي او د نړیوال کفر دوستي چې غواړي، نو په خپل کفر اعتراف کوي، ځان ته په څه مسلمانان وایي چې ملاتړ یې ایساپ کوي. دا حساب د دې د ملاتړ د پار راغلی بالکل هم داسې نشي نو بیا خلافت ته داعش نوم ورکوي بیا خلافت ته داعش نوم ورکوي په ضد هر وخت میټینګونه کوي او تنفیذ د شرع ته ظلمونه وایي قرآن حدیث کې تحریفونه کوي د امریکا او روس نه مرسته غواړي ډېره مننه. نو قدرمنو اورېدونکو د مشاعرې وخت هم نور پای ته په رسېدو دی، قاري صاحب شهادت هم راغلی دی، نو په اخېره کې د قاري صاحب شهادت نه یوه ښکلې ترانه اورو. قاري صاحب هیله هم دا کې چې ترانه به زه وایم خو تاسو به راسره بدرګه کوئ، نو درنو اورېدونکو قاري صاحب شهادت ته به غوږ شو او د همدې ترانې په اورېدلو سره زموږ د مشاعرې وخت هم پای ته رسېږي، درنو اورېدونکو له تاسو نه ډېره مننه چې له موږ سره پاتې شولئ، نو بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځو تر هغې درنه اجازت غواړو، نو تاسو راسره دغه ترانه واورئ، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خلافت څومره خیسته ښکلی نظام دی ډیر اعلی اعلی په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناک او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د زړه نه ایمان را نوړي چې دا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسائل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ د جاهلیت مسایل وپېژنئ او ځان ترې وساتئ کله خلافت غزي تر خراسان درنو اوریدونکو دا و زمونږ د نن شپې نشرات هله دا چې د خوخی وړ مو ګرځېدلې وي سبا ماښام پنځنی بجې چې بیا ستاسې درنه چوپړ ته راځو په لوی څښتن تعالی مو سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته